ایمان والو که تاسو له یو فاسق سړی راغی بې اعتماده سړی راغی نو د هغه په خبره باندې تاسو تحقیق کوئ سمدستي خبره مه منئ نو دا د دې علم دپاره بنیادي دلیل دی الله رب العالمین دغه آیات او حکم چې اذا جاءکم فاس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم په احادیثو کې ثابت دي چې د تنبیه د پاره په باز خلکو باندې جرح کړي دا غي د حالاتو نه خلک خبر خبر کړي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس لرا روانو نو صحابه کرام له نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل بئس اخو العشیره دا په خپل قبیله او خاندان کې ډیر بد سړی دی بیا چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ډېر په خندا او خوشحالي خبرې وکړي ملاو شو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی ما ته پوښتنه وکړه چې قربان اول تاسو وی چې بد سره دی او بیا ورسره دومره په خه طریقه باندې ملاو شو یې خبرې مو کی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي چې تا کله زلعان کتلم چې په خلکو نه لعنتونه وام د الله په نیز باندې بدترین انسان هغه دی چې داغه د شر د وجې نه خلک داغه سره خو سلوک کوي نو تاسو می خبر گئی که زور سره خو سلوک کوم چې زما په خو سلوک دوکه نشي سړی بدتر دی خو د دې د شر نه د ځان بچکولو د پاره زور سره په خطر خبانه میلاو شوم نو دام د دې علم د پاره اصلي اصیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت لخولی چې بدتر سړی نه خلک یې روي د دې علم ابتدا د صحابه کرامو په زمانه کې مو ابو بکر رضی الله عنه له یو زنانه راغلی و چې زمان وسیدي زه دا غي نیایم نو آیا زما میراث کی سره سی کنه د نوسی په مال کې زما د نیا ایسه وی رسی کنه ابو بکر رضی الله عنه ورلوي وي صبر وکا چې زه صحابه کرامو نه تاسو کوم مال پدې کې څه خبر نه دی معلوم د مسلې ته پوسه صحابه کرامو نه وکړو مغیره رضی الله عنه ورلوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا نیام په منځلې د مور ده په میراث کې بشپګمې سور لملاویږي چې کله مور ني ابو بکر رضی الله عنه ورلوي چې صبر زستا دا خبر تراغه نه منم چې بل څوک هم گواهی وکي نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنهم گواهی وکړي دا حدیث ما موریدلې داغه مقصد دا نه و چې غني خبره واحد بنه قبله خدای محدثین د پاره یو ضابط او قاعده ذکر کول چې احتیاط کوي صحابه کرام خو دروغ نه وي او نه دروغ غي پیجندل خدای رستو خلکو لپاره یو قانون او ضابط جوړولو چې غي په دې عمل وکي دا رنګي ابو موسی اشعری رضی الله عنه عمر رضی الله عنه راغوخته چې راشه تاسو سره میکار دی نو د عمر رضی الله عنه د کور دروازه وټکول اجازه ته غوښته خو اجازه ملاو نه شو په دویم ځل مو غوښتو په دریم ځل چې په دریم ځل اجازه ملاو نه شو چا ورلسه سوال جوابونه کو واپس روان شو عمر رضی الله عنه ورلوي چې ته خو ما راغوخته وې را نغې وې زه راغلی وم ما درې پیري اجازه غوښته خو تاسو اجازه را نه کو د الله د پیغمبر حدیث ته چې درې پیري څوک اجازه غواړي او اجازه ملاو نه شو واپس تیزي عمر رضی الله عنه ورلوي چې په دې خبره به ته مال غوا پیش کې چې دا خبره د الله د پیغمبر نه اوریدلې کنه نو صحابه کرام ابو سعید خدری رضی الله عنه یا نور صحابه ور سره بیا گواهی وکړي او دا خبره مې اوریدلې بیا عمر رضی الله عنه ورلوم چې ما غره پتا باندې تهمت نه لګول چې ته به دروغ وې همای چې دا خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړور نشي چار سړی بس خبرې نه غان دي د پاره بچی چې ما حدیث اوریدلې نو په دې ترتیب باندې د علم ابتدا شوه صحابه کرامو نم جرح او تعدیل نقل دي عبد الله ابن عباس عائشه رضی الله عنها عباده ابن سامت عبد الله ابن سلام وغيره رضی الله تعالی عنهم اجمعين فتابعينو کې امام شعبي ابن سيرين سعيد ابن المسيب سعيد ابن جبير وغيره نه دې جرح او تعدیل کې بیا په قرن ثالث او رابع کې مصنفات لیکل شول د دې کتاب العلل بس یو جلد کې صرف موجود دی باقی کتابونه ضایع شوی دي تر مونږ پورې را رسیدلی نه دي نو اول تصنیف پکې امام علی ابن المديني رحمت الله علیه کړه او اول من الف في الضعفاء ابن معين ابن معين رحمت الله علیه تالیف کړه د پرې کې ابن معین رحمت الله علیه په خپل لیکل نه لیکلي کتابونه نه دي لیکلي او الله رب العالمین داسې شاګردان ورکړیو چې هغه شاګردانو دغه علوم په خپل لیکلو کې محفوظ کړي دي نو د اقوال چې کوم په ضعفاو کې دي یا په ثقاتو کې هغه ټول قلم بن شوی دي او دا ثقات او ضعفاء چې په یو کتاب کې لیکلي دي نړمنه شخصیت په دې کې او امام لیث ابن سعد رحمت الله علیه 175 هجری کې وفات ده اهمیت د علم د غایات مو مخکې مو وي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الله رب العالمین حکم کړی یو به اعتماد سړی راشي او تاسو له خبر راړي نو تاسو تحقیق کوئ په دې علم د جرح او تعدیل سره د سنت او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کیږي د دې علم ثمره او نتیجه دا ده چې کم د احادیث روات او رجال دي نو دا غي درجات په پیجندې شي چې آیا دا ثقات دي کنا په مرتبه د صدوق کې دي که ضعفا دي صحیح او غیر صحیح حدیث په دی باندې پیجندې شي د تعدیل کلمه چون کې د عدالت نه ماخوذ ده نو د عدالت تعریف څه ده العدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة دا عدالت و یو ملکه ده یو صفت ده چې کله دا په انسان کې پیدا شو نو دا باعث ګرځي په د باندې چې د تقوادار شي او سړیتوب په د کې راشي د مروءت تعریف رستو را روان هم دی تاسو د دې مذکری په 12مه صفحه کې وګورئ د مروءت باره کې اهل علم وایي د اخر کې وګورئ د دې لاندې نه پنځمه لکیره کې راځي المروءه هم کتو آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات دا یو نفسانی آداب دي چې کله په یو کس کې راغل نو هغه بیا د خیسته اخلاق خاوند ګرځي او خپل خپل عادتونه پاغه کې راشي چې د دې نمون په خپل زبان کې تعبیر کو په سړیتوب سره پاغه کې انسانیت او سړیتوب راشي د سړیتوب خلاف کارونه بیا نه کوي دا عدالت چې بچا کې راشي نو غل بیا عدل وایي عدل یا عادل د عادل او د عدل تعریف سره المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه چې پاغه کې را پنځه خبرې موجود وي چې مسلمان د اسلام پکې دی بالغ دی عاقل دی او د اسباب الفسق نه سالم نه د فسق اسباب پکې نشته او چې کوم خوارم المروءه کوم خبرو باندې چې سړیتوب ختميږي هغه کارونه دی نه کوي به سړیتوب کارونه نه کوي دا ټول پنځه خبرې چې راجم شي نو داسې انسان لبیا عادل وي او په دې کې عدالت شته نو د صحیح حدیث په تعریف کې دا غي پر رجالو کې لومبنه شرط ذکر کیږي چې د دې راوی به عادل وي په دې کې به عدالت وي اوس مو عدالت په جنو چې دا پنځه خبرې پکې راجموي مسلمان دی بالغ دی عاقل دی سالم دی د اسباب الفسق او خوارم المروءه پوه شو به د دې څه مقصد د چې ذکر کړی مو اسلام او بلوغ دا دوه شرطونه دي ادا د پاره نه د تحمل د پاره ها صحیح مقصد به څوک بیان کی ها دلته هم وایي چې شرطان للاداء لا للتحمل مسلمان کېدل او بالغ کېدل دا د حدیث د تحمل د پاره شرط نه دی د ادا د پاره شرط دی یو تحمل دی چې شاګرد ناس دی د استاد نه حدیث اوري او دا حدیث چې کله واوریدو ویلی کلو یا پسینه کې محفوظ کو بل بیانې نو دی له ادا وي تحمل دی لوي د چا نه راغستل په خپل سینه کې ځای کول یا په کتاب کې بندول ادا دی لوي چې بل بیانول نو اسلام او بلوغ د تحمل لپاره شرط نه نه مطلب دا که یو سړی په حالت د اسلام کې یو حدیث نم نه اوریدلې حالت د کفر کې حدیث واوریدو او رستو اسلام راړو بیا بیانې نو دا روایت بیانول صحیح دي تحمل د په حالت د کفر کې کړي اداي په حالت د اسلام کې کوي نو چې کله بیانې په دغه وخت کې اسلام شرط دی او چې کله دا حدیث محفوظي ډېر داسې صحابه کرام دي چې د ایمان په نبی اسلام نور وروړي خبرې اوریدلي هغه خبرې بیا ذکر کوي چې ما د الله د پیغمبر نه خبره اوریدلې په حالت د اسلام کې بیانې دا شانته معشوم واله نه معشوم کچرته یو استاد خبره واوري دا حدیث یاد کو او د بلوغ نه رسټو بیا د روایت نقل کوي نو روایت قابل قبول نه د محمود ابن الربيع رضی الله عنه حدیث په صحیح بخاری کې راغلی دی وایي زما 15 کال عمر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون کور لراغه او ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعقلت مجه من مج النبي صلى الله عليه وسلم وای ما لدا یاد دي چې نبی اسلام په ما باندې اوبر اچولې مجه په عربی کې دی لوي چې خلک یو بواچه تاو راتاوي کې خلک او پچای وروري دې طریقې سره دې لمجوي په عربی کې نو نبی رسول الله زمون کور لراغه د بوکینې خلک او بواچولې نو ماشوم دا غسرې خوش طبيعتي کوله هغه وی په هغه باندې ورو شیندلې نو دا خبره ما لا یاد ده دا صحابي چې کله بیا لوی شوی په حالت د بلوغ کې دغه حدیث نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی کتاب العلم کې دا عدالت چې کله پراوي کې شرط شو نو په دې سره دوه خبرې تنوته محترزات د عدالت ذکر کیږي لومړی خبره ما يتعلق بجهاله الراوي او دویمه خبره چې په هغه سره مختلف انواع تنوزي چې کله په یو راوي کې د عدالت شرط شو نو جهالت د راوي ته نه وته چې راوي مجهول وي دا به مرستو مصطلح کې راشي د مجهول انواع او اقسام ذکر کیږي یو له مجهول العين وي بل له مجهول الحال وي چې دا غنه تعبیر په مستور سره کیږي مجهول العين هغه راوي لوي چې دا غنه صرف یو را... یو شاګرد روایت نقل کړي خو د جرح او تعدیل امامانو یو معتبر امام دغه توثیق نه کړي نو دغه راوی له مجهول العين ویل شي او مجهول الحال هغه راوی لوي چې دغه حالت نه معلوم نور دغه باطن او شخصیت معلوم نه دوا یا د دوه نسیوا راویان او شاګردانو دغه روایت نقل کړي او په معتبد معتمد امامانو کې دغه توثیق چانه کړي نو دغه مجهول ته نه وته ځکه دغه د حالت پته نه لګي چې دا څوک دی نو چې کله یو سړی پیژنې نه د حالت پته نه لګي دغه عدالت خو خود به خود بیا نه معلومیږي او دا رنګ په دې عدالت سره تنه کافر مو وته ځکه مسلمان ذکر کو نو کافر ته نه وته بالغ ذکر کو معشوم ته نه وته عاقل ذکر شو نو مجنون ته نه وته او الته ذکر کل السالم من اسباب الفسق د احادیث په کتابونو کې داسې روایت څوک نشي پیدا کولی چې د یو راوی روایت د دې وجې نه رد شوی چې د محروم المرو او سړیتوب پکې نه و ځکه د دې لپاره څه ضابط او قانون شریعت نه ذکر کړی چې دا فلانه کار د سړیتوب دی فلانه د بې سړیتوبۍ دی په هر عرف او معاشري لبکتې شي چې کم کارونه دا غا معاشري د سړیتوب دی او کم په معاشره کې د بې سړیتوبۍ دی بعض زینو کې یو لباس استعمالول دا په هغه ځای کې دا غي ثقافت په په بل ځای کې شو ګور نو دا به سړی توبي نو دې لپاره داسې ضابط نشته چې دا غي د وجنه د روایت دراوی مردود شي دې وجنه عملی میدان کې اهل علم داسې مثال چرته نه ذکر کړي چې یو روایت د دې وجنه رد شوی چې دا غي راوی دې محروم المروءوي ويخرج باشتراط الضبط راوی کې چې دا ضبط ته ضبط دی لوي چې خبره یاد کی یادول په دوه قسم دی یا په سینه کې محفوظ کی یا په کتاب کې محفوظ کی نو په دې سره تنوت الکثرت وهم چې راوی ډیر خطا کیږي د موقوف نکله مرفوع جوړي او د مرسل نکله موصول جوړي او دا غي په مقصد باندې نه پويږي ندام ته نووتو چې روایت بالمعنا څوک نقل کوي پاره کې شرط دا دی چې د مدلولات الالفاظ باندې پويږي چې د دې لفظ معنا څه ده کما بدل کو ندا معنا په بل لفظ کې راځي کنه دا به مرستو اشکالاتو کې راشي په امام بخاری رحمت الله علیه یو اعتراض دام کوي چې د روایت بالمعنا کوي التساهل فی المقابله تساهل فی المقابله په مطلب څوک پويږي تساهل فی المقابله مقابله به محدثین دی لوي چې کله به استاد لګیا او احادیث به بیانول شاګرد به ولیکل نو د بزان سره په خپل کاپي کې ولیکل او د مجلس ختمېدو نه وروسته استاد لبیو چې ستا کوم اصل او کتاب د هغه مال راکا چې زه د دې خپل لیکل او استاد کتاب په منځ کې مقابله وکم مقابله مطلب دا چې د دې موازنه وکم چې لیکلو کې زه خطا شوم څه کمې به شي را نشوي کنه نو د خپل لیکلو تصحیح کو لوستاز دا نه دی له مقابله ویل شي تاسو چې مخطوطات ګورئ نو پاره کې دا وی وی هاذا مقابل بالاصل د دې کتاب د اصل سره مقابله شوی مطلب دا چې اصل د استاد راغسته او د خپل کتاب د اغې نه صحیح کړی دی چې د استاد نه ما اوریدلی داسې دی خو دغه په کتاب کې داسې و ځکه اوریدو کې کله د انسان نه خطا کیږي نو د دین اهل علم تعبیر کوي په مقابله سره اوس دې ځله پکې راشي هل یشترط فی الراوی غیر العداله والضبط فراوی کې د عدالت او د ضبط نه علاوه نور شروط شته کنه په یو راوی کې دغه خبره کافی ده چې به عادل وي عدالت خو تاسو او پیژنو چې عادل چاله وي او ضابط دی لوي چې خپل کتاب یا لیکل دی یا په سینه کې محفوظ کړی دی یو له ضبط صدر وي او بل له ضبط کتاب وي وي ثمه امور لا تشترط في الراوي على الراجح بعض امور ځنې اهل علم ذکر کړي خو د راجح قول مطابق هغه په یو راوي کې شرط نه وي چې روایت بیانوي یو پاغي کې حریت ده دا شرط د صحیح حدیث پراوی کې نشته چې ګنې دی به اصیل او آزاد وي مطلب دا که غلام روایت نقل کین او بنی قبول هغه د پر حریت شرط دی دا شرط که چا ذکر کړی دا معتمد نه دی وهي لا تشترط بالاجماع فاجماع اهل علم سره دا پراوی کې شرط نه نه دویم ذکوریت دراوی د پاره دا ضروری نه دي چې د مذکر وي زنانم پر روایت نقل کوي روایت قبول نه او دریم شرط فقه ده دا وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نقل شوی دی چې غوي چې کله یو صحیح روایت څوک نقل کوي نو راوی به فقيه وي خو در اصل دا روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دی راغلی بعض احناف په مذهب حنفي کې هغه دا قول ذکر کړی چې پراوی کې فقاهت شرط دی خدام عموما نه ذکر کوي چې کله یو راوی داسې روایت نقل کی چې داغه د قیاس قیاس الاصول سره اختلاف راځي تعارض راځي نو دی بیا وایي چې قیاس قیاس الاصول براخلو دا روایت به پریدو ځکه دا راوی غیر فقیه دی نو دام د جمهور اهل علم په نیز باندې دراجه قول مطابق پراوی کې شرط نه نه او حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر کرته یو غیر فقیه روایت را نقل کی هغه چاله یو سی چې باغ کې فقاهت ډیر وی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی فرب غیر فقیه ډیر کړه ته یو غیر فقی الا من هو افقه منه چې غد دنه خپویږي الشهرة بسماع الحديث راوی کې دا شرط هم نه دی چې دی به مشهور وي په دې باندې چې د احادیث اورېدلې دي دارنګ بصرم شرط نه دی یو سړی رون دی نابینا دی روایت نقل کوي او نور شرطونه پکې برابر وي نو د حدیث د پاره دام شرط نه دی نسب ور له شرط دی چې راوی به معروف النسب وي او عدم تفرد بعض دا شرط ذکر کړه وی رومنه چې دا شرط ذکر کړه په محدثینو کې اسماعیل ابن علیا الاسدی چې هغه پراوی کې دا شرط ذکر کړه چې د په روایت باندې متفرد ني د دې روایت به د نور متابعین موجود وي خدا خبره خطا او غلطه ده قابل اعتماد نه ده ورنبیا حدیث غریب د منزلر کا دا غي په اسناد کې په بعضي طبقاتو کې یو ځای کې یو راوی راغلی وي نو دا عدم تفرد هم شرط نه نه بلکې د بخاری اولنې او اخیرنې حدیث څه شي دي من نوع الغریب انما الاعمال بالنيات او كلمتان خفيفتان على اللسان دا دوال غريب روايات دي عدم الان عدم انكار الاصل روايه الفرعي دام په یو روایت کې شرط لري پراوي کې چې د اصل او استاد به انکار نې کړي د شاګرد د روایت نه د دې وضاحت ګور منځ کې مونږ کړه المقصود بانکار الاصل روایت الفرع ان ينكر الشيخ روايه من روى عنه من التلاميذ مثاله إنكار سهيل بن أبي صالح رواية ربيعة عنه عن أبيه حديث قضاء بشاهد ويمين حتى ذكره به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عدم انکار الاصل روایت الفرع مطلب دا دی چې استاد به دا انکار نی کړي خپل شاګرد له بيدا نی ویل چې ګوره دا روایت غوړه تعالی ما نه دی بیان کړي مثال به څنګه وي وای سهيل ابن ابي صالح د دین انکار کړو چې خپل شاګرد ربيعه له دې دا روایت بیان کړي هغه حدیث دا دی چې قضا به شاهد و یمین النبی علیہ السلام یو فیصله په شاهد او قسم باندې کړی و یو سړی سره بس صرف یو گواو پکار خو دوه گواهان وی نو دویم گواونه نو دویم ور سره قسم ورکو حدیث نه فقهي مسله ځان لدا خو دلته کې چې کوم د جرح او تعدیل قاعده او ضابط ذکر کیږي نو دا پکې نشته چې د استاد بشاګرد لویلی چې ورزه د خپل روایت نه انکار نکوم نو که چرته انکار پکې نه وي نو روایت به قبول او که انکار کړي روایت به قبول ني یو ځل استاد ورله حدیث بیان کو نو کرستو د د استاد نه هیر شوی د چې ما دا روایت بیان کړی دی نو شاګرد کدا روایت بیانې روایت بیانول صحیح دی و دا د سهيل ابن ابي صالح نه هیر شوی بیا ول خپل شاګرد عبد العزيز ابن محمد الدراوردی را یاد کړ چې ګوره دا روایت ته د ربيعه نه نقل کړي دا غد پلار نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو دې له پاغي باندې را یاد شو نو دا شروط چې دي د راجح قول مطابق پراوی کې شرط نه دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې دا شروط نه ذکر کړی چې ګني پراوی کې به حریت وي هغه کې به ذکوریت او فقه وي صرف د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي تر تازه دی وساتي الله رب العالمین زما هغه امتی کناری نه ک زنانا چې دې زما حدیث واوري او بل ورسي دا عدالت دراوی په پس سره ثابتېږي په دې کې د اهل علم مختلف اقوال دي خو د جمهور اهل علم قول دا دی چې دا په استفاضه او شهرت سره ثابتېږي چې یو راوی باره کې دا مشهور ده معروفه ده چې اهل علم په باندې ثنا ویلي او دا ویلي چې د امانتدار دی دروغ نه وایي صادق دی نو بس دا د دې لپاره کافی دی چې دی عادل دی بعض اهل علم په دې کې اختلاف کړي نور خبرې ذکر کړي خو د جمهور اهل علم رائے او مذهب سره چې دا عدالت په شهرت او استفاضه سره حاصلېږي چې اهل فن په یو کس باندې ثنا وایي او دا نه دي ذکر کړی چې د دروغجن دی یا کمزور دی د د عدالت لپاره دا کافی ده دا نور چې کوم ورپسې اقوال د اهل علم دی به تاسو ګوري د جمهور قول هم دغه دی پر مسله کې راجح دادی بل مسله چې په جرح او تعدیل کې ذکر کیږي اذا روى العدل امکتو په درېمه صفحه کې اذا روى العدل په درېمه صفحه کې درېمه صفحه کې سلور پنځه کرخلان دی وګورئ اذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته تعديلا منه له ومکتو چې کله یو عادل سړی د یو راوی نه روایت نقل کی دا غنوم ذکر کی نو دا روایت نقل کول دا غد لپاره تعدیل ده کنه په دې مسله کې د اهل علم درې اقوال دي چې یو عادل د چا نه روایت نقل کی نو دا روایت نقل کول دا غ تعدیل ده که تعدیل نه نه د اکثر اهل علم او د جمهور رائے او مذهب دا ده چې دا د هغه تعدیل نه ده د له اعتبار نشته لجواز ان يروي العدل عن غيره ځکه عقلا دا خبره ممکن ده چې یو عادل دی د غیر عادل نه روایت نقل کی زیات نه زیات دغه عمر ثابت شو چې دا د تعریف شو توثیق نه کړي یو عادل دی یو ثقه راوی دی او د چا نه روایت نقل کوي نو صرف دومره شول چې داغه تعریف یو کو چې دنه ما روایت نقل کړي باقی دغه من روا عنه توثیق په دې سره نه ثابتېږي او دویم قول د اهل علم دا ده چې دا داغه لپاره تعدیل دی ولې کدا تعدیل نی نو داغه نه دا روایت کول خو بیا یو قسمه غش او دوکه شوه روایت تنه نقل کوي او داغه تعدیل دی نه کوي دا د بعض شوافع قول دی او دریم تفصیل پکې دا کوي چې چرته د دې عدل او د ثقه عادت داوي چې دې در صرف د ثقاتو نه روایت نقل کوي نو بیا چې دې د چا نه روایت نقل کی دا دغه توفیق دی ورنه نه دی بعض اهل علم داو چې لا يروون الا عن ثقه اي روایت صرف د ثقاتو نه کولو خدا قاعده د اهل علم په نيز معتمد نه ده ډېر راویان داسې دي چې په خپل ویلي چې موږ د ثقه راویانو نه اخذ کو او دا غي باوجود د بعضي ضعفاو نه اخذ کړی دی نو څوک چې یو ثقه راوي چې د چانه روایت نقل کوي دا روایت دغه توثیق نه دی دا توفیق صریح چې ده نو دا په دوو خبرو باندې ثابتېږي یو په استفاده او شهرت سره چې د یو راوی باره کې دا مشهور ده چې د امانتدار دی دیانتدار دی او یا ائمه او تنسیس کړي ذکر کړي چې فلانه ثقه دی فلانه معتمد دی فلانه حافظ او متقن دی نو په تنسیس د ائمه سره یا په شهرت او استفاضه سره دغه توثیق ثابتېږي او هر چې توثیق ضمنی دی چې صراحتن چانی ویلی یا د چاباره کې مشهور شوی نه ده نو دا په مختلفو خبرو باندې ثابتېږي یو پاره کې څه شه ده الاخراج للراوي في الصحيحين او احدهما چې د یو راوی روایت په صحیحینو کې راغله یا صرف په بخاری کې یا صرف په مسلم کې راغله نو دا توثیق ضمنی شو د لپاره اولې کده دا روایت قابل قبول نه وي نو اصحاب الصحيحين به دا روایت نه ذکر کوله په دې سره د توثیق حاصلې په جانب د عدالت کې او هر چې د دو ضبط دی چې آیا دا روایت دی یاد کړي کنه دی یاد کړي نو بیا به روایت لکته شي چې اصحاب الصحیحین د دا روایت په اصول کې ذکر کړي که متابعاتو کې دی که شواهدو کې دی اصحاب الصحيحين چې د یو راوي روایت نقل کوي نو کله په اصول کې وي او کله په متابعات او شواهد کې وي یو راوي د دې په شرط باندې کله برابر نه وي خو روایت ذکر کی نو مقرون بغیره د مقرون بغیره مطلب دا دی یو ضعیف راوی راوالی بل ور سره ثقه ذکر کی نو چې د دواړو موږ روایت بیان کړي یا کله روایت ذکر کی امام بخاری او رشد ورپسې ذکر کوي تابعه فلان و فلان فلانه فلانه د متابع ده دا به موږ لسنګ پته لګي چې دا راوی په اصول کې د روایت نقل کوي که په متابعات او شواهدو کې نو دا په تنسیس د ائمه سره امام حاکم رحمت الله علیه کتاب لیکل المدخل الى الصحيح هغه کې یو باب په دې قائم کړي پرواتو د صحیحین باندې چې کوم راویانو نه دی په اصول کې روایت نقل کړي او د کوم نه په متابعات او شواهدو کې نقل کړي دي او کله کله دی صراحتا ذکر کی چې د یو راوی نه روایت ذکر کی نو بیا وی چې فلانه متابع ده کله ضعیف راوی خو مقرون بغیره ذکر کی او دویم توثیق ضمنی پس سره حاصلېږي روایت العدل عن الرجل اذا سماه چې کله یو ثقه او عادل د یو سړی نه روایت نقل کې او دا غنوم هم ذکر کې پاره کې درې اقوال ذکر شول پاره کې مراجح قول داو چې توثیق په نه ثابتېږي او دریم دا چې عمل العالم على وفق حديث الراوي چې کله یو عالم یو امام دی یو حدیث دی یو راوی د حدیث په مقتضا باندې عمل وکي نو دا یو قسمه توثیق دا غده چې پر روایت ورله عمل کوي مطلب دا چې د دې دی راوی د دې ثقه وي او سه اعتبار ور کوي اوس بل مسله په جرح او تعديل کې اذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه کله چې یو عالم عمل د هغه روایت خلاف وي کوم چې درا نقل کړي روایت کړي نو آیا دا د دې روایت له نقصان ورکې په دې روایت کې دا جرح ده کنه په دې کې د اهل علم اختلاف دی راجح قول دا دی چې اصل اعتبار د راوی روایت لده دا غ عمل لنه ده کله به روایت نقل کړي عمل بداغي خلاف کوي زموږ ته کمزورې به په خپل علم به عمل نوي کله کله بداسي چې دغه کم حدیث چې نقل کړه د په نس باندې به دا حدیث معمول به نه وي بل یو نس بدل ښکارا شوی پاغي باندې به عمل کوي او بل عموم پسې رواني خو اصل اعتبار د روایت لري د عمل نه ده د دې درې وجې اهل علم ذکر کوي چې دی ولې په خپل حدیث عمل نه کوي د خبر آخر يعارضه او عموم او قياس د دې پنيز باندې به یو بل نص موجود وي یو بل خبر به موجود وي چې دا کوم روایت نقل کوي ابد دي معارض وي نو د دې پنيز باندې به په هغه روایت باندې عمل ډیر اولاوي په کم چې د دې روایت معارض او مخالف نه او یا د قران کریم یو عموم به د شریعت یو عموم به یا قیاس پسې به دی رواني نو کې دې شي د دې وجنه د خپل روایت عمل نه کوي او لکونه منسوخا عنده یا دا کم روایت چې نقل کړه دا به د پنځ باندې منسوخ وي د بور لبل یو ناسخ چرته کتلې پاغي به عمل کوي او لانه يرى ان العمل بالقياس اولى یا د مذهب او رائے بدای چې دا عمل بالقياس اولى ده مطلب دا چې یو عالم د خپل روایت خلاف وکي نو اعتبار د روایت نه دی د عمل نه دی وجه دا ده چې کېدې شي د په دې روایت عمل نه کوي د سره یو بل نس موجود دی دا غي د وجنه یا دغه روایت د په نيز باندې منسوخ دی یا د رایه دا ده چې په قیاس باندې د عمل شي قیاس باندې عمل کول اولادي كيف يعرف ضبط الراوي دراوي حافظه به څنګه معلومیږي چې د ضابط د حافظ د کنه نو د دې لپاره اهل علم دوه درې طریقې ذکر کوي یو دا چې د د روایتو مقارنه او موازنه وشي د فقه راویانو د روایتو سره د د روایت د راواغستل چې کم فقات او اثبات راویان دي په هغه روایتو باندې پیش کی نو کچرته د د مخالفت پکې وي د فقات روایت یو سو یو دی بل سوی نو مطلب بیا دا دی چې د ضابط او حافظ نه نه او کنه روایت داغي موافق نو معنا او مقصد دا دی چې د ثقه حافظ او ضابط ده فإن وافق في الأغلب فهو ضابط وإن كثرت مخالفاته كان مختل الضبط که موافقت په اغلب روایاتو کې راغی نو دا د په ضبط باندې دلالت کوي او کنه د مخالفات سی وو نو مطلب دا دی چې د ضبط کې بیا څه اختلال او کمزوري شته او دویم په امتحان سره چې محدثین به امتحان غشتو لکه واقعیا در ذکر شو چې اهل بغداد د امام بخاری رحمت الله علیه امتحان غشته و دا امتحان په سبا څه طریقه باندې به دوه طریقې دي بادخال ما ليس من حديثه ضمن مروياته ثم ينظر هل يميزه چې د په احادیث او روایتو کې هغه روایت وردن کې چې د روایت نه وي او بیا ته دا اندازه لګې چې دې تمیز کول شي کنه دا ستاره روایت ده کنه او یا بتقریب الاسانید والمتون اسانید او متون کې ول قلبو کې سند یو ذکر کې متن بل ذکر کې لکه اهل بغداد چې امام بخاری رحمت الله علیه سره څنګه کړی سل احادیث ورله ګډوډ کړیو قلب الاسانید کړو مثال به څنګه امتحان یحیی ابن معین لابي نعیم ابو نعیم چې د نوم الفضل ابن دوکین د کتب سته راوی دی مشهور امام او محدث دی امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه شاګرد امتحان یې غستو امام بخاری رحمت الله علیه واقعات خو ذکر شول پرون امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه وی زرا روانم د امام یحیی ابن معین سره د دواړه د سفر مرګریو او کلا سپینو د خپل وخت عظیم امامان دی امام د جرح او تعدیل د امام یحیی ابن معین وی مال یحیی ابن معین وی چې زه د خپل استاد ابو نعیم الفضل ابن دکین اختبار او امتحان واخلو چې مخکې ته مونږ کوم روایت اوریدلې دي نو پاغي کې بور له نور روایت وردن نکو چې حافظه کې خو فرق نه دراغله د خپل استاد زبط معلومولو امام احمد رحمت الله علیه ورلوی چې پرې دی د امام د ثقه د شک او شبهه پکې نشته خو امام یحیی ابن معین چې نه اختبار او امتحان به اخلو دروازه ورلوټه کوله نو امام ابو نعیم روته د دروازې په درشل باندې کېناستو دا دواړه امامان ورللاندې ناس دي چې مونږ ته له حدیث بیانو نو یحیی ابن معین رحمت الله علیه لګیا شو احادیث ورل بیانې چې فلانه روایت ته مونږ په دې سند بیان کړو سند ذکر کی بیا متن دوه درې حدیث چې بیان کړ نو په منځ کې یو بل حدیث ورل وردن نکو چې د د روایت او د اسانید نه نو نو دوی سترګې پټې کړې اشاره ورلو که سره یو خوځو چې نه دا زما روایت نه نه بیا شروع شو دوه درې احادیث وي بیا پکې دریم سلورم نمبر باندې بل حدیث وردن نکو چې دوی باندې ورسره امام یحیی ابن معین ناس چې لته ورکه د دوشری نه لاندې راو غرزولو او بیا ورلو چې در باندې پوه شم اتا سره دا د درې کسانو یو یحیی ابن معین بل امام احمد ابن حنبل دریم د دې سره یو خادم او نوکرو خادم له اشاره کوي دا غریب خو پټ کې نه پیګی دا خو د کار نه دی او امام احمد له جو قتل وې د دین ډیر او یحیی ابن معین رحمت الله علیه بوي ویل رکضته احب الی من سفری هذا د دې علمي ټول سفر نه د دا یو لته ما د پاره بهتر ده چې د دې دومره په سونو زرګونو احادیث ما سره دي زما زړه مطمئن شو لته خو مې وخوړه خو زړه مې مطمئن شو چې د الله د پیغمبر د احادیث د دنه څنګه نقل دي نو په دې کې څه خدای او غلطي نشته نو دا اختبار یې غستو یحیی ابن معین رحمت الله علیه د خپل استاد ابو نعیم حکم امتحان الروات د دې راویانو امتحان غستل د دې شرعي حکم څه دی جایز دي کنه نو بعض اهل علم بدیل حرام وی لکه امام یحیی بن القطان یحیی بن سعید القطان رحمت الله علیه هغه به د دې مقصد خدا دی چې ته فقره راویان غلطه او په مجلس کې چې کوم خلک ناس دی به دا ګمان وکړي چې دا د ځان روایت پکې تا کوم وردن نه کوو نو دا هم د اصل عالم روایت دی نو خلک پې دوکه کېږي د دې وجه نه په بله طریقه باندې وایي د هغوی ضبط معلومول پکار دی خو اختبار دی نه شي اخیستی راجح قول دا دی چې دا جایز دی خو په دې شرط باندې چې په دغه مجلس کې بیا دا بیان وشي چې حق روایت دا دی او دا کم چې مور دن نکړو پکې دا موږ صرف د امتحان او اختبار د پاره دن نکړو شروط المعدل والمجرح څوک چې جرح او تعدیل کوي نو پاغه کې بس شرطونه دي د دې لپاره اهل علم سلو شرطونه ذکر کړي چې په عادل او جارح په معدل او مجرح کې درې سلور شرطونه مې یو دا چې د خپل عادل وي لانه كيف يعدل غيره من ليس بعدل في نفسه یو سړی په خپل عادل نه دی نو د بل چا تعدیل څنګه کوي رومبنه خو به یو سړی په خپل عادل وي نو دا غي نرستو بیا د خلکو تعدیل کوي او دویم شرط دا دی ان يكون ورعا چې دی به تقوادار وي د تعصب او د خواهشاتو نه بخالي وي متعصب سړی لنی په کار چا دی معدل او جارح شي ځکه دا غو نظر خو محدود وي څوک چې د پړل او طائفه کې دي نو هغه ورله اصحاب الیمین او جنتیان ښکاري او باقی د بنیز باندې ټول جهنميان دي نو په معدل او مجرح کې دا اساسی او بنیادی دویم شرط دی چې د تقوادار وي يمنعه ورعه من التعصب والهوى دا خپل تقوا به د دینه منې کوي چې تعصب او خواهشات په سم روانيږي ګوره محدثینو کې دومره عدل او انصاف وو چې خپل دشمنان چې کوم دا غيو دا غي تجریح به هم د دې وجې نه کولو چې د زما دشمن دی د امام بخاری رحمت الله علیه واقعا مورد چې خپل استاد امام زهری رحمت الله علیه داغه د وجې نه د در په در شوی کله یو په سفر کله بل پله کینی او حسد دې مرتبه له رسول چې د خپل شاګرد امیر المؤمنین فی الحدیث د مجالسونه د درسونو علم نه خلق منقول خو امام بخاری رحمت الله علیه بیا په خپل استاد باندې جرح نه کوي دا ورله پته ده چې ټیک ده بس شیطان هرچا سره شته زما استاد پسې شوی خو زما استاد هم عالم نه په خپل صحیح کې دریش زینو کې دا روایت نقل کوي سره د دینه چې داغه د وجه ټکرې خوړلي بیزته یې شوی دي او د یو ملک نه بل ملک له سفر کړي در په در شوه خو په خپل صحیح کې سو روایت ذکر کړي دریش روایت تیس روایت خو صرف د خفغان اظهار امام بخاری لغونته کوي په خله نه وایي خداغه صنیع او منهج نه معلومیږي چې د خپل استاد نظر کې درمند او خفه ده د امام زهلی مکمل نوم څنګه ده محمد ابن یحیی ابن عبد الله ابن خالد الزهلی نو کله امام بخاری د دو په سند باندې چې په خپل صحیح کې روایت ذکر کوي صرف دو روي حدثنا محمد محمد مونږ له حدیث بیان کړي رستو نسب نه ذکر کوي چې بس زړه کې مې سره خفقان شته دومره وګده کیسه سره ذکر کوم چې په خله مې د کلمات دهراویږي صرف ذکر کې حدثنا محمد او کله نوم داسې ذکر کوي حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله را روایت ذکر کړ د پلار نوم نه ذکر کوي نکله منسوب چې خلک ډېر پیژني نه محمد چې دین وسیو د عبد الله نو کله په دې ترتیب باندې روایت ذکر کوي حدثنا محمد بن خالد محمد ابن خالد علوی روایت بیان کړی د ورنی کې نومې ذکر کی د دې وجه نه بعض اهل علم چې کوم په باب د تدلیس کې تشدد کوي غي امام بخاری رحمت الله علیه په مدلسینو کې شماري تدلیس دی لوي تدلیس شيوخ خاص کر چې خپل استاد په داسې نوم باندې ذکر کې چې پاغه نوم باندې هغه معروف او مشهور نه وي نو امام زهلی په سبا مشهور دی محمد ابن یحیی الزهلی نو امام بخاری په داسې نوم ذکر کوي چې غنوم باندې دی معروف او مشهور نه دی نو په دې غیر معروف نوم چې دی ذکر کوي دا صرف خپل خفقان له اشاره کوي چې استاد نه خفایم نوم پوره نه ذکر کوم خو بهرحال خبره دلته سره وانه ده د ورع ورع او د تقوا چې معدل او مجرح کې به تقوا وي امام بخاری رحمت الله علیه د استاد نه خفه دی خدا خفغان دی مرتبه لنه رسي چې دا صحیح روایت دی نه ذکر کړي روایت صحیح نو دریش روایت وروړي دي امام ابو داود رحمت الله علیه د دې یو زوی او داغه باره کې به وی چې زما د زوی روایت منقل کوي د دروغجن نه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا کله قران کریم وای چې تاسو عدل او انصاف کوئ اگر که تاسو دا گواهی په خپل خپلوانو والدینو باندې راځي نو امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل ځی باندې کلام او جرح کړي امام علی ابن المديني رحمت الله علیه چې د امام بخاری استاد دی داغه نه داغه د پلار باره کې تپوسو شو چې استاد پلار روایت څنګه دی قبله وې کنه روایتو کې معتمد دي کنه وې سره خکته کو یو ساعت جواب ورنکو بیا وایي چې ان هذا العلم دین دا علم غره دین د موږ نه به تپوس کیږي او زما د پلار روایت مو قبل وې د کمزور او ضعیف نه امام یحیی بن معین رحمت الله علیه یو خصوصي مرګره و چې ټول عمر یې د سره مرګرتیا و خو چې دا ذکر به وکوي اگر چې زما مرګره ده خو په باب د روایت او د احادیثو کې معتمد نه نه نو دا د دې یو څو مثالونه شول چې محدث کې به تقوا موجوده ای الا به د جرح او تعدیل کوي کنا د جذباتي دی صرف خپل جماعت او تنظیم پیژني نو د بیا پکار د امام زهبي رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې ورل نصیحت هم کوي چې هغه کس چې پتا کې تعصب دی تنظیم پرست دی ته ولې د علم حدیث نو ځان لري وساته ډېر لګو ورځو کې بستاغه دوکا او کوټه خبرې خلکو لسرګند شي دریم شرط په معدل او مجرح کې څه دی ان یکون یقظا غیر مغفل چې دی به بیداری غفلت به پکینی لالا یغتر بظاهر حال الراوی دراوی په ظاهری حالت باندې باندې دوک کیږي بلکې دی به په بواطن باندې پوي معلومات به ورسره چې په ظاهر کې دا سړی داسې دی خو باطن کې داسې نه نو په دې کې به بیداروالی غفلت به پکې نوي یو راوی د امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې روایت نقل کړي شاګردانو ته تاسو کو د امام مالک نه چې د فلاني روایت خو ته نقل کړي دي الان کې خو ضعیف نه امام مالک رحمت الله علیه ورلوی غرنی بکثرت السجود فی المساجد وې دې په دې باندې دوکه کوم چې جمعات کې به ډېر سجدي کولې نفلونه به کول په نفلو به ولاړو نو ما راشه دا خو صحیح سره د روایت نقل کړه پته قرآن نو چې عالم نه دی نو کله ناکله په ظاهري حالت باندې څوک دوکه شي ان يكون عارفا باسباب الجرح والتعديل دله به د جرح او تعديل هغه اسباب معلوم وي په دې باندې به عارف او عالم وي دې لپاره چې د عادل سړي جرح ونکي او د مجروح تعديل ونکي آراء العلماء في قبول الجرح والتعديل مبهمين او مفسرين دا اوس بل یو مسله ده چې آیا جرح او تعدیل مبهم یا مفسر په دې کې د اهل علم سره یې دی قبليږي بکنه نو په دې کې د اهل علم پنځه اقوال ني خراجح قول چې کوم د جمهور دی او په هغه باندې عمل نه هغه دا دی چې لا يقبل الجرح الا مفسرا ويقبل التعديل مبهما تعديل خو مبهم قبول شي خو هر چې جرح ده نو هغه به مبهم نشي قبول دا غي تفسیر او وضاحت وکول شي وجه سره لان اسباب التعديل كثيره يثقل ذکرها اسباب د تعدیل خو ډیر دی داغه ذکر کول ګران دي ته بس وای چې یاره دا موز گزار دی او د روجی نسی او فلانه کوي کله غنی ک اعمال شمیر نو غد شمیر لاندې راځي نه داغه ذکر کول ګران دي نو علما وای چې بس مبهم تعدیل سیده او هر چې جرح ده نو دا غي ذکر کولو کې سګرانواله نشته یو غلطي دوه غلطي ته خلکو له پنيشانه کې چې ما دې په فلاني ګناه کتل لري دا سي ګناه چې هغه د حافظي سره تعلق ساتي او د د علم سره تعلق ساتي نو دا غي د وجنه بده مجروح شي د جرح د پاره به تفسیر ذکر کې او هر چې تعدیل د هغه مبهم قبليږي ورپسې دا رښتو اقوال بم تاسو ګورئ امام مالک رحمت الله علیه کوم قول چې موي دا ستاسو دی دغه کشته حاشیه کې لیکل دا د عبد الکریم ابن ابي المخارق بارکه دی ما ځان سره حاشیه کې لیکل وختي را نه نومې رو خدل تراغه امام مالک رحمت الله علیه بد عبد الکریم ابن ابي المخارق بارکه وی غرني بكثرة جلوسه في المسجد لفظ دا سره و جمعات کې ډېر ډېر ناستونو په دې باندې زه دوکه کم نو ما د روایت نقل کړ د جرح او تعدیل کتابونو کې چې کم مبهم جرح ذکر کیږي نو دا بیا ول اهل علم قبلې مخکې هم دا و چې جرح به مفسر قبلول شي نو يلزم الاخذ بها لالا يتعطل النقد ابن صلاح رحمت الله عليه وی وای کوم جروح مبهمه چې د جرح او تعدیل په کتابونو کې دي نو دا راغستل او قبلول دا لازم خبره ده ورکه دا غي د پاره متخامه تفسیر طلبه او وضاحت غواړي نو دا علم النقد به بیا بالکل ختم شي چټي بشي نو کم جرح او تعدیل کم جرح چې په کتابونو کې راغلي اهل علم او نقاد ذکر کړي کداغي تفسیر نمشته نو قبلو به خو اصل قاعده دا ده چې کله اختلاف راشي د جرح او د تعدیل په منځ کې نو بیا به جرح لګوري چې دا مفسر ده کنه که جرح مفسر وي دا بړوان دی په تعدیل باندې الضابط لطلب تفسير الجرح د جرح دا وضاحت او تفسیر به په کوم وخت کې طلب کول شي د دې قانون او ضابط څه دی چې کوم وخت کې به تر یو کس نه دا تپوس کې چې دی راوی باندې ته جرح کې نو د دې جرح وضاحت او تفسیر دی وکا نو د دې درې حالتونه دي یو حين الشک چې کله د یو انسان شک راغی په یو راوی کې چې دا راوی ثقه دی کده ضعیف نه دی مجروح دی کده معدل دی نو بیا به تفسیر د جرح طلب کول شي د لپاره چې انسان وګوري چې دا جرح روان دی که تعدیل او لاختلاف فی الاجتهاد کله چې اختلاف فی الاجتهاد راغلی وي یو امام د جرح او تعدیل په یو راوی باندې جرح کړي او بل تعدیل کړي نو دلته دوه اجتهادونو کې تضاد راغی یو تعدیل کوي او بل څه کوي جرح کوي نو په دغه صورت کې بیا د جارح نه تفسیر غواړي چې تی جرح کوي دا غي وجه صدا ته جرح هغه مبهم ذکر کړي پرې دی به ځکه بل طرف له تعدیل دی او بل لتهمه يسيره في الجارح چې کله په دې جارح کې معمولی غونته تهمت د په د باندې ستا شک راغی چې مثلا د دې په اعتقاد کې یو بل سره اختلاف نه یا په خپل دا کم چې جارح نه په د باندې نور جرح کړي نو په دغه صورت کې داغه نه بیا د جرح تفسیر طلب کې او دا به نه غواړي په ضعف او ترک سره چې د متروک دی ضعیف نه نو بیا د جرح د تفسیر طلب به نشي کېده بلکې دا کوم جرح چې په د باندې شوی اگر کوم مبهم ده نو بیا به قبول شي یو مسله به وایو د ضوابط له چې ورسو بس به کودا صفحه به ختمه کوسیده اذا تعارض جرح مفسر مع التعليل من امامين فاكثر کله چې تعارض راشي د جرح مفسر د دوو امامانو د تعدیل سره یا د دین سیوا نو په دې صورت کې بیا اعتبار سلی مذهب د جمهور او د اکثر اهل علم دا دی چې تقدیم الجرح علی التعدیل مطلقا دا جرح په تعدیل باندې روان دي چې جرح مفسر دا او بل طرف له دوو امامانو د یو راوي تعدیل کړي خو بل طرف له په جرح مفسر شوی دا جرح هم پکړه دا او د جرح وضاحت هم کړي چې د دې راوي روایت مثلا د دې وجنه نه قبلو چې فلاني ځکه ما په دروغ باندې قتل لري یا فلانه راوی قتل نه دی او داغه روایت نقل کوي د فلانی سره ملاقات نه شوی او داغه احادیث روایت کوي نو چې داسې تفسیر د جرح وشو نو که بیا چا تعدیل کړم د تعدیل له اعتبار نه دا جرح به قبول شي وجه سره لأن مع الجارح زيادة علم بخفيها للراوي لم يطلع عليها المعدل د دې جارح سره زیات علم دی د دې راوي په پټ حالت باندې چې په هغه باندې دا معدل خبردار نه دی او دا غي علم دل نشته نو دا قاعده ده من علم فهو من علم حجة على من لم يعلم سوق چې پویږي نه حجت دا حجتون په دې ځای کې څه شی خبر ده د مبتدا محذوفي فهو حجة من علم فهو حجة سوق چې عالم دی په یو خبره پویږي نو هغه حجت په هغه شابان دی چې هغه نه پویږي تعدیل به مقدم وي په جرح باندې ځکه دا کثرت چې دا مفید د غلبۃ الظن په دې باندې غالب ګمان حاصلېږي نو اعتبار بدی لای او بعض اهل علم یقدم الاحفظ چې کوم په دې کې احفظ د کاغه جارح د کاغه معدل د نو اعتبار باغلی یو حافظ دی او بل احفظ دی نو کوم چې علم کې پورته دی دا غ روایت لبکته شي دا قول امام بلقینی رحمت الله علیه دی په محاسن الاصطلاح کې ذکر کړی لأن اطلاع الأحفظ على ما لم يطلع عليه غيره من أحوال الرجال وارد ځکه کې دی شوې دا احفظ داسې حالات د دې راوی د معلوم شوی چې غدې بل نه دی معلوم نو د دې وجه نه پیدا جرح کوي تعدیل کوي او بعضی وی چې لا يقدم احدهما الا بمرجح دې کې دا نشته چې دا یو د په بل باندې روان دي چې کسه مرجح او قرینه در سره وینو اغه لبکته شي تعارض الجرح والتعديل من امام واحد دا مخکې خو مسله ذکر کړه چې د غنو امامانو اختلاف په جرح او تعديل کې راغلي وي نو پاره کې بس شي وي سو کوئی چې اعتبار به اکثر لوي سو کوئی اعتبار به احفظ لوي او بعضی وایي چې نه قرائن لبکته شي راجح قول دا دی چې قرائن لبکته شي دا نشته چې دا ډیر دی دا کم دي قرائن لبګوري او قرائن باندې معلومیږي اوس د یو امام نه مختلف اقوال راغلي دي چې یو ځای کې یو راوی تعدیل کړي او بل ځای کې په یو راوی باندې جرح کړي دا نو د دې دوه حالتونو دي دوه حالتونو نه بخالی ني یو حالت خو دا دی چې ان یکون نتیجه تغیر اجتهاده چې دا به د اجتهاد د تغیر نتیجه وي مخکې د یو راوی باره کې اجتهاد دا او چې د ثقه دی بیا وروسته اجتهاد دی لو رسېد چې دا ضعیف دی نو که چرته دا پته ولګېدل چې د په اجتهاد کې اختلاف او تغیر راغلی دی نو بیا به د رستنۍ خبرې لکته شي دا کمی چې رستنۍ قول دی او دا بسنګ پته لګي نو داغه کتابونو له بګوري تالیفات له کوم کتاب رښتو لیکل مثلا د جرح او د تعدیل د امام ګڼ کتابونه دي یو کتاب کې د یو راوی تعدیل کړی او بل کې جرح کړی دا نو دې کې به وګوري چې کوم کتاب د دروان دي کوم رسته دي چې کوم رسته نه کتاب د اعتبار باغی لوي لکه امام زهبي رحمت الله عليه مختلف کتابونه لیکلي یو د میزان الاعتدال نو دا د المغني فی الضعفاء رسته لیکل دي او سیر اعلام النبلاء د میزان الاعتدال نه رسته لیکل دي نو اوس د سیر او د میزان الاعتدال په منځ کې مثلا په یو راوي کې اختلاف راغی یو ځای کې یو کلام کړي بل ځای کې بل یو ځای کې تعدیل کړي بل ځای کې تضعیف نو میزان الاعتدال کې مثلا د یو راوي تعدیل کړي او په سیر او اعلام النبلاء کې غیله ضعیف ویلي نو اعتبار بسلې د سیر او اعلام النبلاء قول الله خو په یو راوی کې د مختلف اقوال راغل نو په دې کې بیا سلور خبرې اهل علم ذکر کوي د دې د فائدې تعارض د پاره او زیات تر دا تعارض چې راځي امام یحیی بن معین رحمت الله علیه په کلام کې ډېر راځي څوک چې د جرح او تعدیل کتابونه ګوري او د رواتو اسانید او مسانید باندې کلام کوي نو غل مخله دا ډېر راځي چې د امام یحیی بن معین رحمت الله علیه په اقوالو کې کله تعارض وي کله د یو راوی توثیق کوي په بل روایت کې تضعیف کړي نو د دې دفع د تعارض د پاره سلور امور دی یو الجمع بین القولین جمع بین القولین بکې کوشش بکې کدا اقوال ټول را جمع کیږي نو جمعواله به وکي څنګه به وکي کأن يكون التوثيق او التضعيف نسبيا توثيق او تضعيف بنسبي كما قال ابن معين في العلاء بن عبد الرحمن ضعيف وسعيد المقبوري اوثق مخکې ذکر شول چې تپوس ته نشوي دارمی ته تپوس کړو خپل شاګرد د امام یحیی ابن معین نه چې د علاء ابن عبد الرحمن بارک سوی نو د ورلوي چې دی ضعیف دی او سعید المقبوری او فقط اول وی چې لا باس به او بیا ورستو وی چې ضعیف دی ځکه سعید او فقط د دنه نو داسې جمواله به راولي چې دا اقوال راجم کې چې یره دا تضعیف مراد نسبی د فلانی راوی په نسبت باندې د ضعیف ویلی ورنه په نفس الامر کې دا راوی چې د صدوق دی د لا باس به په مرتبه کې دی الترجیح بالقرائن او دویم دا چې ترجیح بالقرائن به د دې ترجیح د قرائن ترجیح کې دا دي چې مثلا یو قول د امام نه ډیرو ناقلینو راغسته دي او بل ته یو ناقل راغسته دي امام یحیی ابن معین مثلا ګڼ شاګردان دي نو درې څلور شاګردان دی یو راوی باره کې دا وایي چې استاد ورله ضعیف ویلی او یو راوی راغی او ما د استاد یحیی ابن معین نه اوریدلی چې فقې ورله ویلی نو دا کوم چې ډېر راویان دي دغه له اعتبار وي او یا اعتبار به ملازمت لوي ملازمت مطلب دا چې دا یو شاګرد د استاد سره ډیره زمانه پاتې شوی عباس الدوري ورلوي هغه اکثر کتابونه د استاد راجم کړي دي فيقدم نقل الدوري عن ابن معين على غيره نو کوم روایت چې تن امام عباس دوري دا نقل کړي دي هغه له اعتبار وي ځکه د استاد سره په سفر او حضر هر ځای کې مرګره نو کې دې شي دې بعضې خبرې نیمګړې اورېدلې وي او د خبره مکمل یاده کړې ده نو اعتبار به د عباس دوری روایت لوي او دریم د دې تعارض د دفع د پاره یؤخذ باقرب القولین الى اقوال المعتدلین چې په دې اقوالو کې د معتدلینو اقوال لکم نږدې وي نو هغه قول براخلي ذکر رستو به ذکر شي چې د جرح او تعدیل د امامانو درې طبقات دي یو متشددین او دویم معتدلین او دریم متساهلین نو معتدلین ائمه به وګوري چې هغه د دې راوی باره کې سوی نو د دې امام هغه قول به بیا راواخلي کوم چې د معتدلین او ائمه اقوال لنږدې وي په معتدلینو کې امام بخاری دی او ابن سعد رحمت الله علیه دی امام احمد ابن حنبل دی امام دارقطنی دی دا رنګ نور ګڼ ائمه دي او سلورم التوقف په دې کې به توقف وی چې یو خبره هم نه راخلم نور ائمه له بګوري چې غي د دې راوي بارکه سوی نو دا چې کله تعارض د جرح او تعدیل د یو امام په اقوالو کې راغلی وي او دا د اجتهاد د تغیر نتیجه نه وي نو بیا د دفع تعارض د پاره د سلو امور دي هذا والله تعالى اعلم د دې نورست مطلبي هغه شل قواعد به ذکر کیږي چې د جرح او تعدیل په منځ کې کله تعارض راشي نو دا غي د دفوالي لپاره اهل علم شل قواعد ذکر کړي سبا نه ان شاء الله غوايو